چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج وکړو او هغه حج ته به مونږه حجت الوداع وي ودا منا رسختول اوس دا لفظ به مونږ اورېده خو مونږ د دې په مطلب نه پوهېدو چې ودا منا رسختول نو د څه شي رسختول رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله ژوندې دې مونږ سره دی هغه هم د دنیا نه نه دی تللی ټوله دنیا په خپل ځای ده نو دا رسختول د څه شي دي موږ په دې مطلب نه پوهېدو هغه واقع بیانوي قال عبدالله وی کنا نتحدثو موږ به سره یو بل ته بیان کو بحجة الوداع په حجة الوداع چې رسول الله حج وکړ او دې حج ته څه وایي حجة الوداع د واو زور وایې یا زیر والنبي صلی الله علیه وسلم او پیغمبر علیه السلام بین اظهرنا دا په منځ مونږ کې او پیغمبر علیه السلام هم ژوندی و په دنیا کې و نو موږ وی دا ودا څه مطلب د رسختول د څه شي موږ نه څه شی رسخت شو پیغمبر هم شته هر څه شته ولا ندري لیکن پویدو نه منګه چې ما وج ما حجت الوداع چې څه دی مطلب د حجت الوداع دا حج دی او حجت الوداع دی د دې څه مطلب رستو پیغمبر علیه السلام یو بیان وکړو دا غ بیان نه مونږ ته معلومه شو چې وای خدای ګو دلته خو مراد د ودانه د رسول الله ودا ده چې پیغمبر د خپل امت نه رسخت اخلي بس د دنیا نه نور دغه دی روان دی ولا ندري منګه نه پویدلو ما وی ما حجت الوداع چې صد مطلب د حجت الوداع هغه حج چې باغیر کې رسختی راغلی د نو داغه سم مطلب ناغه د پیغمبر علی السلام د یو بیان نه معلومه شو فحمد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حمد وی واسنا علیه او بیا دا الله صفت وکړو او ثم سکر المسیح الدجال او بیا رسول الله په خپل بیان کې د مسیح دجال بیان وکړه دا بیان یې کړی دی په مینا کې د دجال بیان یې وکړه چې ګوره ډېر خطرناک سړی ډېر بیا ذکر وکړو د مسیح دجال فاتنبا نو رسول الله خبره اوږده کړه فی ذکره په داغه په ذکر کې ډېر لوی ذکر داغه وکړو وقال وی وی چې هر نبی چې راغلی دی خپل امت د دنه يرول دی ما بعث الله من نبی نه دی را لګلی الله هیڅ یو پیغمبر الا انذر قوم امته مگر هغه يرول دي خپل امت د دې مسیح دجال نه يرول دي انذر هو انذر هو نوح يرول کړی دي د دې مسیح دجال نه حضرت نوح علیه السلام هغه خپل قوم یرولی دی والنبیون او پیغمبرانو من بعده پس دنه چې دقه سه مسیح دجال برازي هو ډیر لوی جادوګر وي او دسه کارونه بکای چې سړی باریان شي اسمان ته به وای باران را ورا ورا او بوریږي اسمان ته به وای چې باران را نه وره نه برا وریږي و انه رسول الله وی چې دا دجال یخرج فیکم دا به پتاسو کې روزي په دې آخري امت کې به دا دجال پیدا کیږي نو که دا دجال نور صفتونو باندې نه پويږي او په نورو خبرو نه پويږي نو په دې خو پويږي فما خفي عليكم کچری پټی په تاسو باندې دا ما چې دی دا په معنا د الذي سره نه دی دا ما شرطیه دی په معنا د ان سره دی فما خفیه په دې شرط کچری پټی علیکم په تاسو من شانه د کار دا غنه مثلا داغه په نور شینو نه پويږي یو سړی به یې راوابیلي په منځ به یې دوه ځایه کي او بیا به ووایي چې که دا مې دله بیا را ژوندی که منی به که نه بیا به را ژوندی کی نو که دا د باندې التباس راځي نو په دې یو خبره خو نه راځي که نه چې دی به کاڼي وي کاڼي په دې یو سترګه کې به د هغه عیبي یو سترګې به وي او الله چې دی هغه بې عیبه دی هغه یو سترګې نه دی نو که نورو باندې نه پوهېږي په دې خو پوهېږي فلیس یخفا علیکم نو نه دی پټ په تاسو دا خبره که نورو خبرو باندې نه پوهېږي نو په دې خو پوهېږي چې ان ربکم لیس باعوره چې نه دی رب ستاسو باعوره اعور د اعور دی معنی کوي یک چشم یو سترګې والا چې یو سترګې وی او بلې نی دا بدبخت نه دی د د سترګه کې دا یو سترګې بالکل اواره ده دا کنده منده پکې نشته بالکل اواره مخ دی نه پکې ګاټې شته نه بل څه شته دا اواره ده او دا بله سترګه چې ده نو دا شته خو داسې عیبجنه ده چې څه بار راوتی ده بار لکه ته به وایې د انګور دانه چې څنګه بار راوتي دقسې بار راوتی ده نو ښې سترګې هم عیبجنه شوه ګس هم عیبجنه شوه یو د سره شته نه او چې هغه کم شته هغه هم دغه ده بار راوتې ده نو هغه دا دی چې ان ربکم چې یقینا ستاسو رب لیس باعوره هغه یک چشم نه دی و انه او دا دجال اعورو عین الیمنا عیب جنه ده هغه سترګه خیر ده داغه پس ستر خیر سترګه کې عیب دی دا یو خو ما وی چور شتنه او چې هغه کم شتا غم داسې بار بوخه راوته ده او د سراوته دا غروغ سترګه کأن عینه لکه تبا وی چې د د سترګه عنبتون طافیه دا دانه ده د انګور تافیه بار راوتلی بیا خیر انسان ته دا دوه شي نه ډېر ګراني ښه او چې د انسان د دې درې درې سیزونو خیال ساتل کېږي نو ډېره خوشحالي یو د انسان وینه یو د انسان مال او یو د انسان عزت یو سړی دی ارس کوي خو عزت دی نه کوي بی عزتی دی کوي یو سړی دی وهی او ټکوي او مړکوي دی بچی دی لمړکوي یو سړی د ته اسم نه وي خو مال د نه اخلي دا درې وړه مصیبتونه دي الا خبر شئ په میدان کې ولاړ دی د مینا ان الله حرم علیکم یقینا الله حرام کړی دی پتاسو دماءکم وینستاسو ولکه دا د یو بل وینې تو یوې ما یو بل مقتل ویخه ما وی چې وینې تم د انسان امنی نور څه غواړي و اموالکم او مالونه ستاسو دا په خپلو کې د یو بل مال په ناحقه مه خورئ ستاسو وینې تویول هم په تاسو حرام او د یو بل مال خوړل دا هم حرام او څنګه حرام که حرمت یومکم په شان د حرمت د ورځې ستاسو هذا چې دا ده دا د اختر ورځ ده د اختر ورځ څومره عزتمنه وي الله وله څومره حرمت ورکړی دی او بیا چې د اختر ورځ او په مکه کې نو بیا فی بلدکم هذا په ښار ستاسو کې چې دی مکم ده ښارم ډېر لوی اوچت ښار دی بلد امین دی او رزم د څه ده د غټ اختر ده او میاشم کمه میاشت ده میاشت هم د ذوالحجې میاشت ده نو واه د اختر ورځ ده مکه ده او د ذوالحجې میاشت ده میاشت هم اوچته ځای هم اوچت ورځ هم اوچته الله څومره حرمت ورکړی دی د دې نه زیات د مسلمان د وینې حرمت دی د مسلمان د مال حرمت دی الا بیا رسول الله وی الا د غونډې مجمع ته وی خبردار هل بلغتو آیا ما د الله دین تاسو ته ورساو کنه هل بلغتو آیا ما ورساو د الله دین تاسو ته قالو نعم نو دوی وی او نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشاله شو یا الله ته گواشه یا الله ته ګواه شه یا الله ته ګواه شه چې امت اقرار وکړي چې بالکل د الله دین ته مونږ ته پورا ارو رسو قال رسول الله وی اللهم اشهد یا الله ته ګواه شه چې زما امت اقرار وکړه د دې خبرې چې تا مونږ ته دین را ورسو سلاسنو دا خبر رسول الله صلی الله علیه وکړه درې ځله او بیا سوی ویلکم هلاکت د تاسو له او قال یا دسې وی ویحکم ویحکم یا ویلکم د دواړو معنی ده هلاکت خدای اسې معنی هلاکت ده خدا خلق د تعجب په وخت کې وی تعجب د تاسو له انظرو سوچ ځان سره وکې سوچ او فکر چې تاسو څوک یې د کم پیغمبر امت یې او هغه پیغمبر تاسو ته کوم ذمہ واره واله کړی دی لکه ځان سره سوچ وکړي خاص کار ګورې دا د مسلمان په وینه تو یولو باندې زړورتوب مکوي چې خالی ورشه او ټوپک راواله او درس درس لس ډزې ولي خیال وکې سوچ وکې دا ته د چا امت او دا چې کم سړی اولی هغه د چا امت دی نو انظرو سوچ وکړئ فکر وکړئ د ځان سره لا ترجع بعدی تاسو مو واپس کیږئ پس زمانه کفارن کافران چې زه دنه لاړ شم او تاسو چې دی واپس لاړ شئ او کافران شئ لا ترجعو مو واپس کېږئ تاسو بعدي پس زمانه کفارن کافران څنګه یضربو بعضکم رقاب بعض چې وخی بعض ستاسو سټونو د بعضو له مسلمانان یو په خپلو کې یو بل پسې وسلې راواله او یو بل وهې دې ته سوې کفر وای زما نه پس کافر کېږی ما او د کافر کېدو دا طریقه چې د یو بل وینې تو یوې او د یو بل سټونه وهې دلته سوال پیدا شو چې د یو بل وهل او قتلول دا خو ګناه کبیره ده نو په ګناه کبیره سره خو سړی د ایمان نه نوځي کافر کیږي نه دا دلته ولی وی چې تاسو مو واپس کیږئ پس زمانه کافران چې یو بل قتلوي د یو بل قتلولو ته کافر وي ځنې معنی دا کوي چې دا پاغه صورت کې چې د مسلمان قتل جایز ګڼي ګوره د مسلمان قتل حرام دی او حرامونه انکار کول سدي کفر دی کنه د خلاصه کې مونږ ویلي دي حرامونه انکار کول چې دا حرام نه دي ته وې د مسلمان قتل چا حرام کړی دی مړه دا خو حلال دی نو ما وې دا کافر ورته ځکه وې چې دا پاغه صورت کې چې حلال غني لیکن استاد صاحب وې دا منخنه ده دلته معنا دا ده مطلب چې زما نه پس تاسو کافر کېږئ ما یعنی کارونه کارونه د کافرانو مکوئ ښه کارونه کارونه د کافرانو مکوئ د مسلمان قتلول د چا کار دی د کافرو دا خو کافر را پاسی چې او دغه وجنی مسلمان وجنی د مسلمان دا کار نه دی چې هغه د پاسی او مسلمان دی وجنی تاسو زمانه پس کافر کېږئ ما یعنی کارونه کارونه دغه مکوي د کافرو دی کې یو بل طرف ته اشاره ده چې کم سړی د مسلمان په قتل ریسار نی وی دا یاد ساته دغه اخري انجام خرابي هغه چې مري هغه کافر مري یو سړی دی مسلمان قتلی او دا غینه دی توبه و نباسی الله به د اخري انجام داسې کې چې دی به دغه کافر بشي نو ما وی مراد د کافرونو یادا دی چې دی ته جایز وای یا مطلب د دې دا دی کارونه کارونه د کفر مکوي یا د دې دا مطلب دی چې انجام به د دې سبي کفر وي حدثنا ابن بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني زيد بن ارقم ان النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو اسحاق ته ګوره ښه ابو اسحاق دا د زید ابن ارقم شاګرد دی دوه مسلې کوي ان النبي صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر غزا هغه غزاګانی کړی دي 19 غزوه نور لس غزاګانی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک بدن باندې نور لس غزاګان ولتلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نور لس غزاګانی کړی دي یو دا مسله یو دا مسله چې رسول الله سو حجونه کړی دي دا یو مسله ده وانه حج دې ته خیال کوي او رسول الله حج کړی دی بعد ما هاجر پس دا غنه چاغوی هجرت وکړو چې مدینه ته هجرت وکړو نو دا غینه پس رسول الله چې حج کړی دی نو هغه حجتا واحدتا یو حج کړی دی خدا ټکی پکې راغی حجۃ الوداع او لم یحج بعدها او بیا دا غینه پس حج نه دی کړی هغه کم دی حجۃ الوداع چې هغه حجۃ الوداع دی قال ابو اسحاق هم دغه ابو اسحاق نه دی د زید ابن ارقم شاګرد ما د توی خیال کوي وبمکه اخرى او رسول الله په مکه کې بل حجم کړو د هجرت نه مخکې رسول الله په مکه کې چې اوسېده دم یو بل حج کړو دا یو باس دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې څو حجونه کړی دي دا یو باس دی دا یادوي حضرت ابو اسحاق نه ده دا یو لوی مورخ دی دی وی رسول الله په ټول عمر کې دوه حج کړی دي یوې دا هجرت نه پس کړی دی او یوې د هجرت نه مخکې کړی دی چې کله دی مکه کې اوسېده نو یوې هلته حج کړی او یوې چې بیا هجرت وکړ نو د هجرت نه پس چې حجت الوداع ورته وایي یا حجت الاسلام ورته وایي دی کړی دی وخت الله جخیان لري حضرت ابو اسحاق دا تحقیق دی چې رسول الله دوه حج کړی دي لیکن چې تاسو تحقیق وکړئ نو دا خبره ښکلې نه ده ترمیزی شریف پاغی کې حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې حجونه کړی دي ترمذی شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم درې حجونه کړی دي دوی د هجرت نه مخکې کړی دي او یوې د هجرت نه پس کړی دی ترمذی شریف چې تاسو راواړی وی هغه کې دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم درې حج کړی دی یوې کړی دی دوی کړی دی د هجرت نه مخکې او یوې کړی دی د هجرت نه پس لیکن چې تاسو حالات او تو ګورئ دام سمون د سړی په زړه اطمینان نه کوي زمون محدثینو کې لوی محدث دی سفیان سوری رحمه الله د امام بخاری د استادان استاد دی سفیان سوری یو بل محدث دی حضرت ابن جوزی هغه وای خپل خبره ده ده حج رسول الله صلی الله علیه وسلم حججا لا يعرف عددها حج رسول الله صلی الله علیه وسلم حججا لا يعرف عددها رسول الله صلی الله علیه وسلم حجونه کړی دي او دونه حجونه یې کړي دي چې د هغې شمار چاته معلوم نه دی د دې وجه نه سفیان ثوري رحمه الله وی چې رسول الله د دغه نه د هجرت نه پس مخکې د هجرت نه مخکې هر کال حج کو چونکې د مکې خلکو به حج کو هغه زمانه کې رسول الله هم حج ته او دون حجونه کړي دي چې لا یورفو عددها د هغې شمار معلوم نه دی ښکلې خبره دا ده چې د هجرت نه مخکې بېشماره حجونه کړي دي د سفیان سوري دا تحقیق دی او د هجرت نه پس بیا دغه کړی دی یوې کړی دی عمرې ډېرې کړي دي عمرې عملی طور باندې درې کړي دي او په اعتبار د احرام سره سلور کړي دي جریر ابن عبدالله بجلی د رسول الله سره په حجت الوداع کې شامل وخه دی وی ان النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قال فی حجت الوداع هغه فرمایل په حجت الوداع کې راغلی دی حج لا غالبا مینا ده نو جریر ته وی الکه دا خلک چپ که چې زه ورته څه بیان وکم استن سات الناس چپ کا خلق استن سات الناس چپ کا خلق دا خلق چپ کا چې لکه غوږ کې دی رسول پاک بیان کوي خیر چې خلکو دا ټکی ووري دوی چپ شو فقال رسول الله وی لا ترجعوا بعدي كفارا مو واپس کیږي پس زمانه کافران مو واپس کیږي پس زمانه کافران دې زنه ده معلومیږي چې بس اوس خبره رسول الله ودا ده د خپل امت نه رخصت اخلي ځکه دا دغه کوي زما نه پس کافر کېږی ما څنګه یضربو بعضکم رقاب بعض چې وخی بعض ستاسو سټونه د بعضو د دینه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته سخت نفرت ورکړی دی چې ګوره ارسه کوي خو ګورې د دې به ډېر خیال ساتې چې سره خپلو کې به د یو بل سټونه نه وهې وایي که دونه نه پوهېږې نو خو دونه خو پوهېږې چې دا مسلمان چې دی دا امتی د چا دی د پیغمبر علی السلام دی او پیغمبر علی السلام په خپل امتی باندې رښتیا وایي خپکیږي کنه خپکیږي نو چې زنن پاسم او دی پناه کا باندې قتل کم سبي الله هم ناراضه رسول الله هم خپه خ رياضه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دلته یو خبره د خلک وی جریر ابن عبد الله چې اسلام راوړ نو د رسول الله سره څومره صحبت کړی دی مشهوره دا ده چې اربعین یوما سلویخ شپې سلویخ ورځې د چې ایمان راوړو نو دا د ټول صحبت د رسول الله سره سلویخ ورځې شوې دي او سلویخ ورځې پس بیا رسول الله د دنیا نه تللی دی خو د دې حدیث نه دا معلومیږي چې دا خبره صحیح نه ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جریر ابن عبد الله په حجۃ الوداع کې دغه شاملو نو چې شاملو په حجۃ الوداع کې نو د ذوالحجې اختر ورځ په لسم تاریخي نو دا مخکې به هم یو څو ورځې ورسره و شل ورځې د ذوالحجې ورسره نور و محرم ورسره و سفره ورسره وه نو محرم او سفره شپېته ورځې دا شوې کم از کم څه د پاسه شل ورځې د ذوالحجې شوې او بیا چې دی ربیع الاول په دولسم تاریخ باندې رسول الله د دنیا نه رحلت کړي نو دولس ورځې دا شوې د دې وجه نه د جریر ابن عبد الله د رسول الله سره صحبت د سلیختو نه زیات شوی دی ښه په میاشتو شوی دی میاشتو باندې محرم سفر غونډه میاش او د ذوالحجې سکم یو میاش او دغه سه د ربیع الاول یو سورزی خ حضرت ابو بکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو دغه کوي بیان کوي چې از زمانو زمانه چې دا مراد د زمانه نه دلته کې کال او میاشت دي قد استدار اگر تاو شوي که هیئته پشان د خپل طریقې یوم خلق السماوات والارض په هغه ورځ چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړو الله چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړو په هغه طریقه چې د میاشتو څنګه ترتیب وو اقا ترتیب ته نن بیا دغه رالل زمانه رالله نو هغه ترتیب څنګه دی هغه ترتیب دا دی محرم بیا سفر بیا ربیع الاول بیا ربیع ثانی داسې دغه دی تاسو ویلو دې ته به دوی نسیه وي نسیه محرم میاشته ذوالقعده ذوالحجه محرم دا درې د عزت میاشتې دي په دې کې په دې خلکو باندې جنګونه حرامو نو دوی به ذوالقعده هم ناستو ذوالحجه به هم ناستو نو دلته به دوی باندې خارښت ولګېده دوی خو بل څه کارونه د جنګونو نه بغیر نو دی به وی الکه سخ کال محرم رستو دی سفر مخکې ده کله به وی ذوالحجه مخکې ده او دغه بل رس را دغه د رستو ده دا میاشت به سره ګډولې را ګډولې خو چې کله رسول الله سلام په کم کال باندې دغه ته ته حج ته نو په اقا وخت کې بالکل دی به یو کال دا بدلولې بل کال به نه بدلولې نو په دغه کال باندې میاشت په خپل خپل ځای وي ذوالقعده په خپل ځای وه ذوالحجه په خپل ځای وه محرم په خپل ځای او سفر په خپل ځای وه نو وی دا زمانه چې ده دا راتاو شو په شان دغه طریقې ده دی په هغه ورځ چې الله پیدا کړ اسمانونه ځمکه او بیا رسول الله وی اسنتو کال چې دی الکه میاشتې د کال سو وي اسنا عشر شهرن دا دولس میاشتي دا چې کله الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړه دی ولا مقرر کړ چې کال به یو کال کې به دولس میاشتي منها بعضې د دغې دولسونه اربعتن حرم هغه میاشتې دي حرامې چې هغې کې جنګ جګړې د یو بل وینې تویوله هغه بې اندازې حرام هغه څلور کمی کمی دي سلاس متوالیات درې میاشتې سره پر لپسې دي نښتې پر لپسې ذوالقعده ذوالحجه محرم ګوره متصلې دي ذوالحجه د کال ذوالقعده د کال یولسمه میاشت ذوالحجه د کال دولسمه میاشت محرم د کال پیله میاشت دا درې سره پرله پسې دي هغه کم دی ذوالحجه چې هغه یو ذوالقعده یو ذوالقعده ده و ذوالحجه او بل ذوالحجه ده و محرم او بل حرام محرم دی درې شوې او یو بیله ده چې هغې ته تاسو رجب وایې رجب و رجب و مزر او بل رجب دی د مزر قبیله د مزر د قبیله رجب اصل کې رجب دا عزتمنه میاشت و په دې کې قتل او قتال منو زمونږ هم دا میاشته ستاسو هم دا میاشته د ټولې دنیا ده خو نسبت مزر ته ځکه وکړو اول ورځ بخاري کې تاسو ویلیو مزر قبیله به د دې میاشتې بې اندازې عزت کو که ستاسو خیالو چې رجب میاش براله هغه سړی سوی راوی په دې میاش به د خلکو نیزه وغورځولې د نیزو نه به د اوسپنې لرې کړې غشي به وغورځول د غشو نه به د اوسپنې لرې کړې نه به چې کمې پورې به رجب وتلې نو نو مزر قبیله د دې میاشتې ماوې بې اندازې عزت کو نو د دې وجې نه د دې نسبت مزر ته وشو اسنه چرته د نګړه وړه نشي درته پورا په ګوته کوي الذي هغه رجب بین جمادا چې په منځ د جمادی ثانی کې ده و شعبان او د شعبان کې ده سلورم خور او د شعبان میاس کې دا میاش خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کوي په مینا کې ولاړ دی بیا وای ایو شهرن هاسا کم میاشت ده دا زه چې نن د ته بیان کوم دا نن کم میاشت ده ایو شهرن هاسا کم میاشت ده قلنا نو منګوي الله ورسوله عالم الله دا غ رسول خپويږي د الله او د رسول چې څومره علم دی دونه دغه نه دی یو الله دی دغه علم خو به انتها دی خو د الله د علم نه بغیر رستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله کوم علم ورکړی دی نو دا بې اندازې دی بې اندازې زمونږ د دارالعلوم دیوبند ته د مکه مکر د مدینه منوره په خوا چې کوم علما وو هغوی خط را لېږلی ډېر تقریبا 36 سوالونه یې کړي دي هغه هم په دې نیت کړي دي چې خلکو څه بعضې خلکو دغه غل خلکو ته غلطه خبره رسولې و چې د دیوبند د علماو عقیده درسته نه ده نو هغې کې ته چتی سوالونه کړي دي په عربۍ کې دوی بیا جواب ورکړی دی نو یو جواب یې دا ورکړی دی خبره کړې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په مخلوق کې بل څوک اعلم شته چې هغه ډیر عالمي دی ولا جواب ورکړی دی چې نه په مخلوق کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل سړی اعلم هغه نشته ما وی ځنې خلک داسي چې غلطې خبرې کوي دا مدینه منوره نعوذ بالله دا هغه زمانه چې کوم علماء هغه ته چا ویلو استغفر الله ثم استغفر الله دا څه ویلم نشي خدا خبره غلطه و چې د دیوبان علما وای چې د شیطان علم چې دی د رسول الله نه زیاتو دا وید وی هغوی ډیر خپه شو نو دا جواب یې راولېږه نو هغه ورته وایي نه رسول الله ته چې الله په مخلوق کې څومره علم ورکړی دی چې دا ټوله دنیا را جمع شي دونه علم د بل چا هغه نشته نو وایي الله او رسول ښه پوهېږي دا یو څو سوالونه یې کړي دي یو یې دا کړی دی چې چا غلطه خبره رسولې وه چې د دیوبند علما حیات النبی نه مني ما وی ډیر زم چې د هغه زمانې د مدینه علما څومره پوی خلکو فورا رد عمل نه کوي خط را لیږي خط را لیږي دی ول جواب کړی د خپل کتاب دی هغه کې نه غلی په عربی کې جواب کړی دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات هغه دنیوي منو عام برزخی حیات نه برزخی حیات خور چاته ملاو دی مسلمان ته دنیوی منو ا برزخ برزخی حیات مطلب دا دی چې دا حالت حالت د برزخ دی نور دقه سي حیات منو لکه څنګه چې دغه دی څنګه په دنیا کې و زموږ یو عالم وایي چې موږ دیوبند علما هر وخت کې دغه یو ملامت یو هغه وخت کې بدوی وی چې د دیوبند علما حیات النبی نه مني دا هغه زمانه و چې د ترکو حکومت و موږ به به چغې به هم والي چې منو منو منو په موجوده وخت کې هغه علما اوس په موږ اعتراض کوي موجوده علما په موږ د اعتراض کوي چې د دیوبند علما غلط دي دوی حیات النبی مني هغه اوس نه مني دا موجوده خلک نو هغه په موږ د اعتراض کوي نو موږ وایي دا موږ علما وایي چې مخکې نوم زموږ خلاف کو رستا دوم زموږ خلاف کو حال دا دی چې موږ د پنځم دغه منو یوه دا سوال ته کړی دی چې ورته ویلو چې دوی د رسول الله د زیارت نه انکار کوي چې تاسو د پیغمبر زیارت لځه نو نیت د زیارت مکوي نیت د مسجد نبوي کوي ناغوی بیا لیکلی دی ورته جواب کې چې مونږه د پیغمبر علی صلوات و سلام د زیارت بالکل اقرار کوو دا یو لوی عبادت دی دا یو لوی باعث د اجر او د ثواب دی دا یو لوی چې د سبب د دنیا او د آخرت د کامیابی دی چې سړی په دې نیت روان شي چې زه به دغه لزم د پیغمبر سم زیارت لزمونږ بعضې اکابر داسې دي چې هغه حج له لاړ شي نو د رسول الله زیارت ته نځي وی ولې وی دا مستقل سفر نه دی نو هغه راشي او بیا مستقل سفر دغه کوي رسول الله له دام جایز دی چې ته حج له لاړ شې موږ غریب خلک یو بل وخت لی نشو حج له لاړ شه او د مدینې نه اراده وکړه د زیارت د رسول الله خو ما وی زمونږ بعضې اکابر داسې و چې نه زه حج له تلیم دا سفر مې مستقل د رسول الله زیارت ته نه دی نو هغه بیا راشي دلته او د دې ځای نه دغه شي روان شي نو ما دا ټول دی الله او رسول هغه ډیر خپویږي ما وی د رسول الله په مخلوق کې چې الله کوم علم ورکړی نو ډیر لوی دی فسکت رسول الله چپ شو چې چپ شو حتی دا چپ شو د دې لپاره چې د خلکو ذهن کې شوق راشي حتی تر دې پورې ځننه چې مونږه ګمان وکړو چې انه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی سیسمیه زر دی چې نامه بکی دی دیتا بغیر اسمه بغیر د دی نامی نه بلا نو قال رسول الله وی الیس ذوالحجه ولدا ذوالحجه میاش نه ده نو قلنا من وتوی بلا ولنا قال رسول الله وی فایو بلد هذا دا کم خار دی قلنا الله ورسول عالم من وی الله او رسول خپویږي فسکت رسول الله چپ شو حتی تر دې پورې ځنننا من ګمان وکړو انه سيسميه چې رسول الله به دې تنامه کیدی بغیر اسمه بغیر د نامې دا غنه قال رسول الله وی الیس البلدا آیا دا هغه خار نه دی چې ول بلد الامین دا هغه دغه نه دی هغه مشهور ښار نه دی مکه نه ده قلنا موږ ورته ووی بلا ولې نه قال رسول الله وی فایو یوم هذا کم ورځ ده ده ما وی دا اوس په مینا کې د اختر ورځ ده بیان کوي قلنا موږ ووی الله ورسوله الله رسول عالم خپویږي فسکت رسول الله شب شو حتی ظننا تر دې پورې چې مونږ ګمان وکړ انه یسمیه چې رسول الله به دې ته نامه کیدي بغیر اسمه قال رسول الله اسلام وی الیس یوم النهر ایا دا نه د ورځ د غټ اختر قلنا مونږ ته وی بلا ولنا وی میاشتم لویا ورځ هم لویا او خار هم لوی نو قال رسول الله وی فإن دماءکم یقینا ستاسو دا وینه و اموالکم ستاسو مالونه قال محمد محمد ابن سیرین وی محمد ابن سیرین چې و احسبه زه ګمان کوم په دی ابو بکر باندې قال چې دسی وی و اعراضکم او ستاسو عزتونه وستلقون ربکم او زر دی چې تاسو به پرز د قیامت ملو شئ د خپل رب سره پرز د قیامت په میدان حشر کې به د رب سره ملو شئ نو الله به دنه تپوس کوي چې ما پیغمبر در لیږلی و زما دین درته در رسولی و که نه فیسألکم نو الله فسیسألکم زر دی چې الله به سوال وکړي ستاسو نه عن اعمالکم د عملونو ستاسو الا خبر شئ دې ځنه دا معلومیږي چې بس زه نور روان یم فلا ترجعو تاسو ما واپس کېږئ بعدي پس زمانه زلالا ګمراه هلته کفارن ټکیو یضربو بعضکم چې وهي بعض ستاسو رقاب بعضن ها سټونه د بازو او بیا رسول الله ساجيبه خبره کوي دا حاضر خلق دی زما خبره غیر حاضر ته ورسي دینم دقه دی واده ورېدو یاد کا او بیا هغه خلکو ته بیان که چې کم خلک سبق ته نی راغلی الا خبر شه لیبلغ الشاهدو د فاعل کې او دې رسي حاضر دا کم حاضر ملګری شي دي دا دې ورسي زما دا خبره شاته دې ورسي الغائب غائب تا الغائب دې مفعول کې غائب تا چې کم خلک حاضر نه دي هغه غیر حاضر او ته دا حاضر خلک زما خبره ورسي ولی کله نا کله سړی خبره په خپل ووري خو دونه په مطلب نه پوهیږي او چې ته بل ته ورسې نو هغه په مطلب پوهیږي اوس ډیر تابعین دي ډیر تابعین چې هغوی د صحابو نه خبره اورېدلې ده خو هغوی دونه په مطلب نه پوهېدل او چې بیا د څلورو امامانو ته خبره راغله نو دوی د دغه خبرو نه دومره مسلې راوستې چې خزانه جوړې کړې خزانه د مسلو فرب څنګه دی فلعل بعض من شاید چې بعض هغه خلق یبلغه چاغه ته او رسول شي دا خبره په خپل نی اوریدلې خو بلې وته ورسي ان یکون اوعا هغه به ډیر یادونکي له د دی د چانه من بعد من د بعض حق او نسمعه چې د اوریدلی اچا چې اوریدلی دغه به دونه نه پوهیږي او چې تا ورته ورورسول هغه به ښه پوهیږي خیر چې دا حدیث بیان شو فکان محمد محمد ابن سیرین نه دی لوی بزرګ دی تابعی دی نو حضرت محمد ابن سیرین اذا ذکره چې کله باغه دا حدیث ذکر کو چې ډیر کرته یو سړی ته خبره راو رسیږي دا ډیر پویږي غلشانه د اوریدون کینه یقول د به وی چې صدق محمد صلی الله علیه وسلم بالکل رښتیا خبره کړې د حضرت محمد اسلام ثم قال بیا رسول الله وی الا خبر شه هل بلغتو آیا ما خبره او رسوله مرتين دوه ځله دلته دوه ځله دي لیکن خکل روایت پاس تیر شوی دی چې درې ځله وو هل بلغت ما خبر او رسولا هل بلغت ما خبر او رسولا کنه زه بس تنو خلم